خالد رضی الله تعالی عنه چې دومة الجندل ته تلی هلته په حیره کې یې چې د عراقي عربو پایتخت وو او اوس مسلمانانو فتح کړی وو قعقاع رضی الله تعالی عنه یې خپل نائب پرې ایښی وو چې پایتخت او د هغه شاوخوا وساتي. د خالد رضی الله تعالی عنه په غیاب کې قعقاع رضی الله تعالی عنه ته دغه د عربو د یو ځای کېدلو او د هغو دوو فارسي لښکرو خبر ورسېدی. قعقاع رضی الله تعالی عنه هم ډېر ژر دوه کوچني لښکره جوړ کړه چې تاسې ولاړ شئ هغه د فارسیانو د لښکرو مخ ونیسئ. د مسلمانانو دغه دوه کوچني لښکره ولاړه او هغه د فارسیانو لښکرو ته یې د مخه تر دې چې د مسلمانانو و منطقې ته ورسېږي ماته او شکست ورکړه. سبحان الله! دا الهي قدرت دی، د فارسیانو داسې لښکر نشته چې ماته او شکست دې ونه خوري. کوم وخت چې دغه د جنګو خبرونه او د فارسیانو د شکست حالات په فارس، او عراقي عربو کې نشر شوه، دغه اخبار تر روم پورې هم ورسېده. دا داسې خبرونه دي چې ټول کفار یې په رېږدېدلو کړه. پرله پسې فتحې او کامیابۍ مسلمانان نه دي، بلکې یو لوی سېل دی چې رارهي دی، چې په مخه ورځي هغه وړي. دلته نو د اسلام دښمنان ټول سره یو ځای شوه، فارسیان، رومیان او نصارا عرب ټول د مسلمانانو پر ضد ودرېدل. دغو ټولو کفارو خپلې عسکري قواوې د فراز په منطقه کې سره یو ځای کړې، فراز هغه منطقه ده چې د عراق، شام او جزیرة العرب مشترک سرحد دی. پر هغه منطقه چې د دغو درو ملکو سرحدونه سره یو ځای کیږي، درې قسمه لښکرې د مسلمانانو د جنګ لپاره سره یو ځای شوې، چې فارسیان، رومیان او نصارا عرب وه، چې دا نو د هجرت دوولسم کال دی او د روژې میاشت ده، ګرمي هم ډېره زیاته ده، د مسلمانانو روژه وه، خو خالد رضی الله تعالی عنه مسلمانان امر کړه چې روژه وخورئ. او بیا یې قضا راوړی مسلمانانو روژه وخوړل او د فراز پر طرف ورهي شوه هلته مختلفې لښکرې د مقابلې د پاره سره مخامخ شوې او ډیر شدید جنګ شروع شو دغه جنګ څو ورځې دوام درلودی خو په اخر کې مسلمانانو د کفارو و ټولو لښکرو ته ماته او شکست ورکړی چې تر شدیدو جنګو وروسته فارسیان، رومیان او نصارا عرب ټول وتښتېده، فراز هم فتح شو او د مسلمانانو تر تسلط لاندې شو. خالد رضی الله تعالی عنه په فراز کې لس ورځې پاتې شو. اوس نو په عراق کې بېله د فارسیانو د ښارو څخه بل ځای نه دی پاتې چې نه وي فتح شوی، ځکه د عربو ټولې منطقې فتح شوې. خالد رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې لښکر دې بیرته وحیره ته ولاړ شي په دغه وخت کې خالد رضی الله تعالی عنه د څه مودې لپاره د صحنې څخه غائب شو او مثنا ابن الحارثه الشیبانی رضی الله تعالی عنه یې امر کړی چې زما په غیاب کې د لشکر قومنداني تکوه اوس نو په دغه موده کې د مسلمانانو د لښکر عمومي قومندان مثنی ابن الحارثه الشیباني رضی الله تعالی عنه دی. په دغه وخت کې هلته فارسیانو پر خپل پاچا اتفاق وکړ، د اردشیر پر ځای یې د هغه زوی شهریار د فارس پاچا وټاکه او شهریار د فارسیانو پاچا مقرر شو. نوي پاچا کسرا هم فوراً د خپلو قومندانانو څخه یو قوي او دلاوره قومندان چې هرمز نومېدی انتخاب کړ او د مسلمانانو سره د جنګ عمومي قومنداني یې وده ته وسپارل. هرمز هم د لښکره سره د مسلمانانو سره د جنګ دپاره حرکت وکړ. څرنګه چې په دغه وخت کې خالد رضی الله تعالی عنه نو موجود نو مثنی الشیبانی رضی الله تعالی عنه د لښکر سره د هرمز پر طرف ورهي شو په دې جنګ کې د مسلمانانو د لښکر مشري او قومنداني د مثنی ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه پر غاړه و د مسلمانانو او فارسانو لښکرې په هغه منطقه کې سره مخامخ شوې چې د عراقي عربو او فارسانو حدود و او مثنی رضی الله تعالی عنه په دې جنګ کې و هرمز ته شکست ورکړ او فارسیان وتښتېد. دغه منطقه چې عدوة الصراط نومېده هم فتح شوه. دا هغه اوله فتح ده چې د خالد رضی الله تعالی عنه په غیاب کې او د مثنی ابن الحارثة الشیباني رضی الله تعالی عنه په قومنداني کېږي. په دې جنګ کې هم مسلمانانو ډېر غنیمتونه لاس ته راوړه. په دغه وخت کې خبر راورسېدی چې د فارسیانو نوی پاچا شهریار مړ شو. سبحان الله! د څلورو کلو په موده کې چې دغه فتوحات کېږي، هلته په فارس کې د فارس څوارلس پاچاهان مړه شوه. د فارسیانو ملک هېڅ ثبات او قرار نه درلود. دا ولې؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د هغې ښرا په سبب چې کسرا ته یې کړې وه. دغه شرا کله او څنګه وه؟ که ستاسې په سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم کې په یاد وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و کسرا ته لیک ورلېږلی وو او کسرا د مخه تر دې چې لیک ووایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک یې څیرې کړ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرا ورته وکړ چې تا زما لیک ټوک ټوک کی الله جل جلاله دې ستا ملک او پاچهي در ټوک ټوک کی نو د فارس د پاچهانو دغه حال وو چې یو په بل پسې مړه کېده او ښارونه یې هم یو په بل پسې فتحه کېدل. اوس به د څه وخت لپاره فارسیان او عراق دغه د ماتې او شکست په حال کې پرېږدو، موږ به یوار شام ته چې د رومیانو تابع وو ولاړ شو. بېرته به د قصې سر ته ولاړ شم. کوم وخت چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د جزیرة العرب د ردت د مسئلې څخه تقریبا فارغ شو، اول یې هغه څلور لښکره جوړ کړه چې د عراق پر طرف یې ولېږل، چې د هغو لښکرو فتوحات لکه څرنګه چې وامو اورېدل یا ومو لوستل په عراق کې شروع شوه. او په دغه وخت کي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا قصد وکړ چي د شام او رومیانو پر طرف هم لښکري ولیږي. د هغه وخت د دنیا دوې لویي پاچهۍ فارس او روم وې. عراق د فارسیانو تابع وو او شام د رومیانو تابع وو. مسلمانانو خو په پارس شروع کړې وه. او غوښتل یې چې په روم هم شروع وکړي، نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څلور لښکره بلکې پنځه لښکره د شام لپاره جوړ کړه او یو په بل پسې یې لېږل، خو دمخه تر دغو لښکرو یې هغه د ردت په وخت کې یو کوچنی لښکر د خالد ابن سعید ابن العاص رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د تیماء و طرف ته لېږلی و، تیماء یا تیماء، چې د یهودو ځای وو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې فتح شوی وو، خو تیماء د روم ومځکې ته ډېره نږدې منطقه وه او دغه منطقه د جزیرة العرب تر ردت یا مرتد کېدلو وروسته دوهم وار بیا مسلمانانو په خپل تصرف کې راوستل نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د ردت په وخت کې دغه کوچنی لښکر د خالد ابن سعید ابن العاص رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د دې لپاره هلته ولېږی چې د روم او مسلمانانو په منځ کې یو داسې قوت پروت وي چې د ردت په وختو کې د رومیانو د حملې څخه د مسلمانانو ساتنه کوي دغه لشکر هلته په تیما کې پاته وو اوس د روم پاچا هرقل د نصارا عربو څخه یو لښکر جوړاوه او د دغه لښکر د جوړولو سبب دا و، کله چې هرقل په پارس کې د مسلمانانو د فتوحاتو خبرونه اورېدل نو یې فکر وکړ، که د مسلمانانو زموږ پر طرف د حملې اراده وي، باید مخه یې ونیول شي. او د مسلمانانو مخ په چا نیسې؟ په هغو نصارا عربو چې د شام اوسېدونکي وه. نو هغه د نصارا عربو لښکر د هرقل په امر د مسلمانانو د جنګ دپاره مخ پر تیها، مخ پر تیما، را رهي شو. دلته په تیما کې خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنه ته د دغه لښکر د راوتلو خبر ورسېدی. او د هغو مخ ته ور ووت چې په نتیجه کې یې نصارا عربو ته شکست ورکړ. هرقل وبېرېد، ځکه د ده او مسلمانانو په منځ کې کومه قوه نه ده پرته چې د ضرورت په وخت کې د مسلمانانو مخه ونیسي، نو یې د روم څخه یو لښکر راولېږه چې د دې لښکر قومندان ماهان نومېد ماهان د لښکر سره د خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنه پر طرف را رهي شو، غواړي چې د مخه تر دې چې مسلمانان پر روم حمله وکړي، رومیان پر مسلمانانو حمله وکړي، مګر خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنه ماهان ته هم شکست ورکړ، خو خالد ابن سعید ولیده چې د رومیانو له طرفه لښکر پس له لښکره د ده پر طرف را رهي دی، او د ده سره نفر هم لږ دي، نو يې ابوبکر صديق رضي الله تعالی عنه ته حال ولېږئ چې کومک راولېږه. هغه وخت چې خالد بن سعيد رضي الله تعالی عنه تيماء ته تلئ، دا هغه وخت وو چې حضرت ابوبکر صديق رضي الله تعالی عنه په جزيرة العرب کې د ردت په جنګو مشغول وو او نفر ورسره لږ وو. اصلا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خالد ابن سعید لښکر په دې سبب تیما ته لېږلی و چې د ردت د جنګو په وخت کې نور خارجي ملکونه د مسلمانانو په فکر کې نه شي چې حمله دې پر وکړي نو دغه لښکر به هلته یوه دفاعي قوه پرته وي. خو د خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنه له طرفه د کومک غوښتنه په داسې وخت کې راورسېدل چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ردت د مسئلې څخه بالکل فارغ شوی و، ټوله جزیرة العرب و اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و خلیفه ته تابع شوې وه، او د مسلمانانو لښکرې چې د مرتدانو د جنګ لپاره شا و خوا تللې وې هغه لښکرې بیرته مدینې منورې ته راغلې وې په دغه وخت کې خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنه د د کومک غوښتنه وکړه نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فورا څلور لښکره د شام د حملې د پاره جوړ کړه اوس د جزیره العرب ساتنه نه کوي بلکې غواړي چې پر شام حمله وکړي او دغه لښکرې یې د دې لپاره شام ته ورلېږلې چې د شام خلق اول اسلام ته راوبولي، که یې اسلام نه کړي قبول مسلمانانو ته به جزیه ورکوي، که هغه هم نه وي نو جنګ ورسره کېږي. هلته هرقل د شام خلق راټول کړه او ورته ویې ویل، د مخه تر دې چې د مسلمانانو سره جنګ وشي، د شام پر نیم حاصلاتو صلح ورسره وکړي، ځکه دغه پر نیم شام صلح کول تر دې ښه او بهتر دي چې مسلمانان ټول شام او نیم روم راڅخه واخلي. د شام خلق په قهر شوه، ویل موږ څنګه و دغو لږو خلقو ته تسلیم شو، حال دا چې موږ په دنیا کې اول او تر ټولو قوي قدرت یو. د شام خلقو د هرقل خبره نه کړه قبوله او ویل جنګ ورسره کوو. د د شام نصارا عربو د جنګ اراده وکړه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دلته لښکرې جوړوي. اول لښکر چې د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په مشرۍ و د فلسطین و طرف ته یې ولېږي. دوهم لښکر چې د شرحبیل ابن حسنه رضی الله تعالی عنه په مشرۍ و، د اردن و طرف ته رهي شو. درېیم لښکر د یزید ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د بلقا و طرف ته چې په سوریه کې یو ځای دی، رهي شو. په یزید پسې یې د ده د کومک لپاره د معاویه ابن ابي سفیان رضي الله تعالی عنهما په مشرۍ بل لښکر ولېږی چې د خپل ورور یزید کومک وکړي. څلورم لښکر یې د ابو عبیده عامر ابن الجراح رضي الله تعالی عنه امین الامه په مشرۍ د حمص و طرف ته ولېږی. اسلامي لښکرو حرکت وکړ، عمرو بن العاص رضي الله تعالی عنه و فلسطين ته ورسېد او هلته يې خېمې ودرولې، شرحبيل رضي الله تعالی عنه و اردن ته ورسېد، يزيد رضي الله تعالی عنه و بلقاء ته ورسېد، ابو عبيده رضي الله تعالی عنه چې د حمص و طرف ته رهي و، يوازې هغه تر خپل مقصده ونه رسېد. ځکه هلته په روم کې چې دغه خبرونه وهرقل ته ورسېدل وبېرېدی او ډېر ژر یې په حمص کې قواوې واچولې او بل لښکر یې د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه پر طرف ورهي کړ غواړي چې د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه مخه ونیسي ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چې د مدینې منورې له طرفه ورهي دی جولان ته ورغلی او د هغه ځای څخه د الجادیه و منطقې ته ورسېدی. جادیه په سوریه کې د حران په شمال کې واقع ده. د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه لښکر په جولان کې خیمې ودرولې. هلته هرقل یا د روم پاچا د مسلمانانو د هر لښکر په مقابل کې یو یو لښکر راولېږي. چې د چې هر لښکر یې د مسلمانانو تر ټولو لښکرو څو چنده زیات و. د روم د لښکرو خبر چې مسلمانانو ته ورسېدی، عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو و هغو نورو لښکرو ته حال ولېږی او ویل، جنګ داسې نه کېږي، زموږ د هر لښکر شمېر د دښمن د لښکرو په مقابل کې ډېر لږ دی، موږ باید سره یو ځای شو، د نورو لشکرو قومندانانو وویل، ستا خبره صحیح ده، خو د مسلمانانو خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه ځایونه موږ ته راټاکلي وه، نو اوس موږ په خپله خوښه دغه ځایونه نه شو پرېښولی، موږ باید د خلیفة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره مشوره وکړو، نو یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د مشورې لپاره نفر ولېږه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم موافق سو چې هو سره یو ځای شئ. نو د مسلمانانو دغه څلور لښکره د یرموک د د منطقې سره یو ځای سول. د یرموک منطقه د شام په جنوب غرب کي واقع ده. دغه د لښکرو یو ځای کېدل د هجرت د دیارلسم کال د صفر په میاشت کي وه. اوس د مسلمانانو څلور لښکرې فقط سره نږدې شوې خو یو لښکر نشو ځینې جوړ بلکې هر قومندان د هغه خپل لښکر آمر دی یو په بل کار نه لري فقط سره نږدې شوه د روم لښکر راشي پر مسلمانانو حمله وکړي او بیرته ولاړ شي د حملو جنګونه کیږي نور جبهي جنګونه نشته ځکه مسلمانان نه غواړي چې په دغه لږ شمیر لښکر جنګ شروع کړي دغه حال درې میاشتې دوام درلودی صفره، ربیع الاول، ربیع الثاني د مسلمانانو ټول لښکرې تقریبا دیرش زره نفره کیږي او د روم لښکر درې لکه نفره دی. د دونه ډېر لښکر سره جنګ کول ډېر مشکل بلکې محال یا ناممکن دي. نو مسلمانانو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږی چې موږ ته نور کومک راولېږه. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره نفر نه و موجود ځکه ټول مسلمانان یا په شام کې دي یا په عراق کې دي او ځینې یې په جزیره العرب کې دي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په عراق کي خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږی چي په عراق کي د ځان نائب ودروه او ته شام ته ولاړ شه. خالد رضی الله تعالی عنه ته چي دغه خبر ورسېدی چي هلته په شام کي د مسلمانانو او رومیانو لښکري مخ په مخ سره ولاړي دي او په هره لحظه کي دا امکان سته چي جنګ دي شروع شي، نو دلته تلوار پکار دی او دی رغضی الله تعالی عنه غواړي چې ډیر ژر د مسلمانانو کومک ته ځان ورسوي مګر اوس که خالد رغضی الله تعالی عنه پر هغه معروفه او معلومه لار رهي شي ممکن په یوه میاشت کې شام ته ورسیږي او که پر دښت او صحرا رهي شي چې هلته کښتي او لوړي شته غرونه او شیلې شته ممکن په پنځو ورځو کې یرموک ته ورسیږي مګر صحرا وچ دشت دی، هلته نه اوبه سته نه خواړه، نه کلی سته نه زراعت، د ورکېدلو او چولاوه کېدلو امکانات ډېر دي، ځکه تر دغه وخته پر دغه لار نه لښکر تللی وو نه قافله، نامعلومه لار ده، نو خالد رضی الله تعالی عنه فکر وکړ او ویل که پر معلومه لار ولاړ شم چې زه ورسېږم جنګ به شروع شوی او خلاص شوی وي، نو یې د دشت او صحرا لار خوښه او اختیار کړه، که څه هم په دغه لار کې د ورکېدلو، تږي کېدلو او هلاکېدلو خطرونه موجود وه، خو د ژر رسېدلو دپاره بله چاره نه وه، دا یو انتحاري عمل و. خالد رضی الله تعالی عنه هغه ښه او تېز تلونکي اوښان راټول کړه او د خپل لښکر څخه یې جنګیالي قهرمانان سره یو ځای کړه، چې تقریباً نه زره او پنځه سوه نفره وه. اوس نو د دغه صحرا او دښت لپاره و ډېرو اوبو ته ضرورت لري چې ورسره واخلي، ځکه پر لارې لښکر، اسان، اوښان ټول اوبو ته ضرورت لري او پر لار اوبه نشته. که بیا پر اوښانو اوبه ورسره اخلي، اوښان درنېږي او پر لار تېز نشي تلای، نو یې د دې کار لپاره یو تدبیر او حیله وکړه. هغه داسې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه نور ډېر اضافه اوښان راوستل او هغه اوښان یې ډېر تږي کړه او بیا یې اوبه ورکړې، دوه واره یې اوبه په وڅښلې، څو د اوښانو نسونه په اوبو ډک شوه، بیا یې د اوښانو په خلو کڅوڼې ور واغوستې چې بل شی ونه خوري، دا ولې؟ دا ولې یې په اوښانو اوبه وڅښلې؟ ځکه هغه اوبه چې خالد رضی الله تعالی عنه پر نورو اوښانو ورسره اخیستې وې، هغه یوازې د لښکر د افرادو بسېدې، نو اسانو او اوښانو ته چشي ورکړي؟ او لار هم وچ دښت دی. نو یې دغه حیله وکړه، هر ځای چې به یې واړول، د دغو اوبه شوو اوښانو څخه به یې څو اوښه حلال کړه، غوښې به یې مسلمانانو وخوړې او هغه اوبه چې د اوښانو په نسو کې وې، هغه به یې تر پاکولو یا صافولو وروسته اسانو او اوښانو ته ورکولې، نو هغه د سفر او د لښکر پر اوښانو خوراکه او اوبه بار نه شوه، ځکه اوښان باید سپک وي او تېز لاړ شي او دغه نور اضافه اوښان هم د اوبو ذخیره وه او هم د مسلمانانو د لښکر خواړه وه او پر خپلو پښو ورسره تلل. دغه يرموک ته د خالد ابن وليد رضی الله تعالی عنه د ورتللو د لارې قصه ډېره اوږده قصه ده چې د خطرو څخه ډک او عجب واقعات پکښې پېښ شوي دي خو زه د هغو واقعاتو تر تفصيل تېر شوم. واقعا هم خالد رضی الله تعالی عنه او لښکر وکولای شوای چې دغه اوږده لار او ډېره مسافه په پنځو ورځو کې قطع او طی کړي، او یرموک ته د جنګ تر شروع کېدلو د مخه ور ورسېدی. هلته چې ورسېدی، د مسلمانانو د هغو څلورو لښکرو څخه یې یو لښکر جوړ کړ. بیا یې دغه یو لښکر و ټولیو ته ووېشی، چې هره ټولی یې زر نفره وه. د لښکر څخه یې شپږ دېرش ټولی جوړی کړې. دغه ټولی یې پر منطقه تقسیم کړې. و هری ټولی ته یې لارښوونه وکړه. او وظیفې یې ور وفرمایلې. یرموک، یرموک یوه لویه واله ده چې د حوران د غرو څخه رابهیږي، د سوریې او فلسطین ترمنځ په سرحدي منطقو کې تیریږي او بیا په اردن کې د یوې بلې لویې ولې سره ګډیږي او بیا په بحر میت ګډیږي. څرنګه چې ددغه جنګ میدان د دغې ولې تر څنګ یا بغل ته و، نو دغه جنګ د دغې ولې په نامه سره وبلل شو، چې د یرموک جنګ یا د یرموک غزا ورته ویل کیږي. دیرموک جنګ ډیر واقعات، ډیره اوږده او مفصله قصه لري، چې دلته زموږ په بحث کې نه ځایږي. خو فقط دغه ديرموک دجنګ څخه به ځيني هغه عجيب او نادر حالات چي په دغه غزا کي پيښ سوي دي درته بيان کړم چي د هغې جملې څخه يو دا وو څرنګه چي د يرموک په ورځ مسلمانان د روم د لښکر د زيات شمير او ډيروالي څخه په بيره کي وه حتی يو چا و خالد رضي الله تعالی عنه ته وويل روميان څونه ډير دي او مسلمانان څونه لږ دي خالد رضی الله تعالی عنه ورته وویل، ویحک! داسې مه وایه، بلکې ووایه، مسلمانان څونه ډېر دي او رومیان څونه لږ دي. لښکر په ایمان تلل کېږي، نه د افرادو په شمېر او عدد. نو زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمه زوی دی، د دې لپاره چې د کفارو بې همتي و مسلمانانو ته ور وښيي، د مسلمانانو په لښکر کې یې ږغ کړه او ویل، څوک زما ملګری کیږي چې پر دښمن حمله وکړو او تر هغو نه راګرځو چې یا د دښمن تر لښکر ونوځو یا ونه وژل شو. د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یوه ډله ورته راووتل، پر مرګ یې بیعت او وعده ورسره وکړه په یوه روایت کې راغلي دي چې زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه خپل زوی عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هم تر شا ورسره سپور کړ. وروڼو! زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په جنګ کې یو صفت درلودی چې بل هیچا دغه صفت نه درلودی. هغه دا چې دغو دوو نفرو په یوه وخت کې په دوو تورو جنګ کاوه، یوه توره به یې په راسته لاس کې وه او یوه توره به یې په چپه لاس کې وه او په دواړو تورو به یې وهل کول. فقط دغه دوه نفره وه چې په دوو تورو یې جنګ کولای شوای او آس به یې په پښو یوې او بلې خوا ته بیوی. دا په جنګ کې هغه لوی قدرت دی، نه په روم کې، نه په فارس کې، نه په عربو کې بل داسې څوک وو چې دغه کار دې وکولای شي بې له زبیر بن العوام او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنهما څخه. خیر، زبیر رضی الله تعالی عنه خپله حمله شروع کړه او د ده سره هغه خپله کوچنۍ ډله چې پر مرګ یې بیعت ورسره کړی وو ورسره ده چې دغه ډله د پنځلسو نفرو په شاوخوا کې وه. دغه پنځلس نفره د رومیانو د درې لکه نفریز لښکر پر طرف ورهي شوه او جنګ یې ورسره شروع کړ. په رومیانو او مسلمانانو کې وژنه شروع شوه. د زبیر رضی الله تعالی عنه ملګرو تر ستړي کېدلو وروسته نور زغم او تحمل نه شوای کولای، څونه وجنګېږي؟ بېرته راوګرځېده. مګر زبیر رضی الله تعالی عنه نور هم جنګ ته ادامه ورکړه. تر هغو یې جنګ کاوه چې په رومیانو کې یې کوڅه جوړه کړه او هغه د ده پر شاوخوا چې کوم کفار موجود وه تښتېدل او زبیر رضی الله تعالی عنه د رومیانو تر لښکر ووتی. وروڼو! د دغه جنګ واقعات د اوسنۍ زمانې یا د اوسنیو ضعیفو ایمانو خبرې نه دي، چې خلک یې پر خپل همت او خپل شجاعت یا پر خپلو ځانو قیاس کړي یا یې د خپل عقل په ترازو سره وتلي. دا قصه نه ده چې څوک یې مني او څوک یې نه مني، بلکې دغه بیان په هغه بخاري شریف کې راغلی دی چې د مسلمانانو دپاره پس له قرآن مجید څخه د مځکې پر مخ هغه بې له شکه صحیح او واقعي کتاب دی. په دغو واقعاتو کې د هغو کسانو د ژوند حالات بیانیږي چې په خپل همت او شجاعت بلکې په خپلو وینو سره یې د اسلام دین تر موږه را رسولی دی. هو! دا حقیقت دی چې زبیر رضی الله تعالی عنه د رومیانو د درو لکو نفرو په لښکر کې کوڅه جوړه کړه او دی رضی الله تعالی عنه د لښکر تر منځ د لښکر شاته ور ووتی حتی په بل روایت کې داسې هم ویل کیږي چې هغه له چې له هغه طرفه بیرته پر دغه لار را وګرځیدی او د مسلمانانو لښکر ته راغی د کومو مسلمانانو په زړو کې چې د روم د لښکر د ډیروالي څخه بیره وه هغو چې دغه حال ولیدی چې یو سړی تر درې لکه نفریزه لښکر وزي د هغو زړونه مطمئن او پر جنګ دلاوره شوه. د زبیر رضی الله تعالی عنه په دغه همت او مړانه د رومیانو د لښکر وزن او طاقت معلوم شو چې دغه خلق هیڅ هم نه دي نو مسلمانانو په دلاوري حمله شروع کړه. د هره طرفه هجوم شروع شو. دغه ورځ د رومیانو دپاره د ډیر لوی شکست ورځ وه. هو! رومیانو هم ډېر جنګ وکړ، مګر په اخر کې یې شکست وخوړ. په دې په دې جنګ کې ډېر زیات رومیان ووژل شول او مسلمانانو لوی بری او کامیابي ترلاسه کړه. دغه شکست د رومیانو لپاره اول شکست و چې په شام کې یې وخوړ. تاسې راسئ چې د یرموک د ورځې یو څه نادر حالات بیان کړو. اول، د مسلمانانو څخه هغه اول نفر چې د یرموک په جنګ کې شهید ووژل شو هغه یو نفر و چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او ویل، ما خپل ځان و مرګ ته سپارلی او آماده کړی دی، آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کوم پیغام او خبر لرې چې ور ویې رسوم؟ ابو عبیده رضی الله تعالی عنه وویل، هو! اول به مې سلام ورته ووايه او ورته ووايه، يا رسول الله! د هغو شيانو وعده چې زموږ رب راسره کړې وه، هغه وعده حق وه او موږ وليده. سړی د جنګ و ميدان ته وردمخه شو او په جنګ يې شروع وکړه، تر څو چې شهيد ووژل شو. دوهم. عکرمه ابن ابي جهل رضی الله تعالی عنه د يرموک په ورځ ډېر شديد جنګ کاوه، کوم وخت چې پر مسلمانانو د روم له طرفه حمله ډېره شديده شوه، عکرمه رضی الله تعالی عنه د آسه څخه کښته شو، د تورې پوښ يې مات کړ او د روميانو په صفو ورننوت. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چې د لشکر عمومي قومندان وو ږغ پر وکړي او ویل یا عکرمه دغه کار مکوه ستا مرګ به و مسلمانانو ته ډیر سخت تمام سي عکرمه رضی الله تعالی عنه وویل یا خالد ما پرېږده ستا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره پخوانی او سابقه صحبت او ملګرتیا سته مګر زه او زما پلار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر شدید دښمنان وو، نو اوس مې پرېږده چې د هغه پخوانیو ګناهو کفاره او جبیره وکړم. او بیا یې وویل، ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې په ډېرو ځایو کې جنګ کړی دی او نن ورځ به د روم څخه ځغلم؟ دا به هېڅکله نه شي پېښ. بیا عکرمه رضی الله تعالی عنه په مسلمانانو کې نارې کړه، څوک زما سره پر مرګ بیعت او وعده کوي؟ د عکرمه اکا حارث ابن هشام رضی الله تعالی عنه چې د ابوجهل ورور و او ضرار ابن الازور رضی الله تعالی عنه د څلورو سوو نورو مسلمانانو سره راووتل او پر مرګ یې عهد او بیعت ورسره وکړ. ویل تر هغو به د کفارو سره جنګیږو چې کفار ماته خوري یا موږ وژل کیږو او د خالد رضی الله تعالی عنه د خیمې و مخ ته چې د مسلمانانو د قومندې مرکز وو په جنگ یې شروع وکړه ډیر شدید او بې مثله جنگ یې کاوه حمله یې د زمریانو وه او ډیر کفار یې ووژل کوم وخت چې د یرموک جنګ د مسلمانانو په ښکاره نصرت او لوی بري پای ته ورسېدی، هلته د جنګ پر میدان څو نفره زخمي مجاهدین پراته وه، چې زخمو ضعیفه کړي وه او د مرګ په حالت کې وه، چې یو یې حارث ابن هشام او بل یې عیاش ابن ابي ربیعه او درېیم یې عکرمه ابن ابي جهل وو. رضی الله تعالی عنهم حارث رضی الله تعالی عنه چې د عکرمه اکا او د زکندن پر حال وو ناره یې کړه اوبه غواړم کله چې مسلمانانو اوبه ورته راوړې عکرمه رضی الله تعالی عنه ورته وکتل هغه هم تږی و حارث رضی الله تعالی عنه وویل ودته یې ورکړي اوبه چې و عکرمه ته وروړې په دغه وخت کې عیاش رضی الله تعالی عنه ورته وکتل د زکندن وخت دی، ټول تږي دي او بیا زخمیان دي، وینه ځینې تللې ده، د هر یوه حلق وچ دی. عکرمه رضی الله تعالی عنه وویل، وده ته یې ورړي. صحابه کرام چې و عیاش ته ورتله، عیاش رضی الله تعالی عنه وفات شوی و. دوی بیرته د هغه څخه راوګرځیدل، چې راغله دغه نور دوه هم وفات شوي وه. رضی الله تعالی عنهم اجمعین درې سره د تندې په حالت کې د خپل رب عز وجل ملاقات ته ورغله او هلته ان شاء الله تعالی د حوض کوثر په اوبو اوبه شوه چې تر هغه وروسته بیا هیڅکله نه تږي کیږي او د جنت الفردوس و باغچو ته د ابد دپاره ورداخل شوه ان شاء الله تعالی. د يرموک ورځ داسې ورځ وه لکه پر روميانو چې ژرنده ګرځېده. هر طرف ته چې دې کتلي وای يا به د انسانانو د سر ماغزه پراته وه، يا به لاسونه او اوږې يا بازوګان او سرونه پراته وه. چې لوړ دې کتلي وای د انسانانو اعضا او لاسونه په هوا ګرځېدل. درېيم، خالد رضی الله تعالی عنه د خپل لښکر څخه د سپرو يوه ډله ورسره ملګرې کړه. او پر رومیانو یې حمله وکړه، په دغه یوه حمله کې یې د روم د کفارو څخه شپږ زره نفره ووژل او بیا یې وویل، قسم په الله په رومیانو کې نه صبر پاته شوی دی نه طاقت، ټول زور یې وختی او زه دا امید لرم چې الله جل جلاله به د دوی شاوې راباندې وویني، یعنې مات به شي او تښتي به. او بیا یې د سلو نفرو سپرو په ملګرتیا د رومیانو پر لښکر حمله وکړه چې په دغه منطقه کې تقریباً یو لک نفره رومیان سره یو ځای وه. مسلمانان لا نه وو رسېدلي چې رومیان سره وپاشل شوه او مسلمانانو یو ځایي حمله پر وکړه. د حملې سره سم رومیان په تېښته شوه او مسلمانان په پسې دي نه یې پسې پرېږدي. په دغه وخت کې چې قهرمان جنګیالي مسلمانان په رومیانو پسې دي یوې او بلې خواته زغلي حملې پر کوي او وژني د حجاز له طرفه د مدینې منورې د خوا پوسته او ډاګي راورسېدی او خالد ابن ولید او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته لیک او رساله ورکړه خالد رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځنې وکړه چې څه خبر دې راوړی دی؟ ډاګي یا پوسته رسوونکي کرار په غوږ کې ورته وویل چې خلیفة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات شو او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلیفه شو خالد رضی الله تعالی عنه پوسته رسوونکي ته وویل دغه خبر پټ وساته او څوک مه په خبروه په خپله خالد رضی الله تعالی عنه هم په دغه خبر څوک نه کړه خبر ځکه د جنګ اخري لحظې دي ښايي چې د دغه خبر په اورېدلو سره په خلقو کې ذعب پیدا شي نو یې لیک په جیب کې واچاوه او پاته جنګ ته یې دوام پسې ورکړي تر شپې پورې ټولو رومیانو ماته وخوړه کله چې شپه تېره شوه او سهار شو رومیان تښتېدلي دي مسلمانانو هغه تر اندازې زیات غنیمتونه سره راټول کړه. د مسلمانانو لښکر فاتح او کامیاب دی. خلک ډېر خوشاله دي. مګر څو لحظې وروسته دغه خوشالي په یوه لوی غم بدله شوه، ځکه خالد رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د وفات خبر و خلقو ته ووایه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د وفات په سبب کې اختلاف دی، څوک وايي په یخه هوا کې یې په یخو اوبو غسل وکړ چې تر هغه لمبېدلو وروسته تبه ورته پېښه شوه او پسې مریض شو، همدغه مریضي د ده د وفات سبب شوه. خو څوک وايي چې یهودو یې په خوړو کې زهر ور اچولي وه چې د هغو زهرو په واسطه پنځلس ورځې مريض او په تکليف و او بيا وفات شو. خو دغه کار د هغه قومه څخه نه دی ليرې چې انبياء عليهم السلام يې وژلي وي، د عيسی عليه السلام د وژلو کوښښ يې کړی وي او درې واره يې زموږ د نبي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم د وژلو کوښښ هم کړی وي. د مسلمانانو په منځ کې یې د فتنو اورونه بل کړي وي حتی د حضرت عمر فاروق د حضرت عثمان ابن عفان د طلحه د زبیر د علي رضی الله تعالی عنهم اجمعین د وژل کېدلو سبب هم دوی وي د خلافت دپاره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه انتخابول کله چي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلیفه په صفت سره وټاکل سو، په دغه کار سره په مسلمانانو کي د خلافت نظام جاري او مقرر سو. مګر موږ ولیدل چي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره هغه وخت بیعت وسو چي مسلمانان د اختلاف او تفرقې په دروازه کي ولاړ وه، که فرضاً په دغه وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د اعصابو کنټرول نه وای ورکړل شوی، که هلته سقیفې ته نه وای ورغلی او انصارو ته یې د قریشو سیادت او د امیریت حقداري نه وای بیان کړې، که عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فضیلتونه نه وای بیان کړي، او د خلقو څخه يې دا پوښتنه نه وای کړې چې څوک کولای شي چې په لمانځه کې دې د ابوبکر امام شي او بيا يې وويل چې رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ابوبکر زموږ د دين د پاره امام مقرره کړی، آيا موږ يې د دنيا د پاره امام نکو مقرره؟ که دغه ټول کارونه نه وای شوي، هلته به د مسلمانانو په منځ کې داسې یو اختلاف او فتنه جوړ شوی وای چې د هیچا په وسه به نه وای چې د هیچا په وسه به نه وای پوره چې دغه فتنه او تفرقه دې خاموشه کړي یا دې یې په کنټرول کې راولي، خو د الله جل جلاله فه فضل او احسان د مسلمانانو په منځ کې هیڅ داسې یو کار نه شو پیښ چې هغه دې د دوی د اختلاف او تفرقې یا داخلي جنګو او فتنو سبب وګرځي. کله چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مریضي سخته او شدیده شوه او د خپل اجل په نږدېوالي پوه شو نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه مسائل ټول د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دماغ کې ورګرځیدل او په دې پوهیدی که زه د دنیا څخه ولاړ شم او د خلیفه انتخابول و مسلمانانو ته پریږدم آیا څوک د دې ضمانت کولای شي چې مسلمانان دې تر ده وروسته په اتفاق سره خلیفه وټاکي او دغه خلیفه به څوک وي چې خلق دې بې له اختلافه پر راټول شي؟ نو واقعا هم په دغسې نامعلوم حالت کې د خلقو پرېښوول د تشویش وړ خبره وه. نو ځکه ابوبکر صدیق رغدی الله تعالی عنه دا ښه او بهتره وبلل چې د اصحاب کرامو د مشرانو رأیه او نظر ځانته معلوم کړي او پس له مشورو څخه پر خلقو هغه کار لازم وګرځوي چې د اصحاب کرامو مشرانو هغه کار مصلحت بللی وي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا یقین وو چې د اصحاب کرامو مشران به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر خلافت مشوره ورکړي که څه هم هلته به ځینې نیوکې یا اعتراضونه موجود وي خو زه کولای سم چې دوی په دې سره قانع کم چې تر هغو اعتراضو تېر شي. مګر که چېرې زه د مخه تر هغه مړ شم چې د دوی په رأیو او نظریو ځان نه کم خبر او د دوی پر هغو اعتراضاتو قناعت ور نه کم، کوم چې دوی به یې پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولري نو دوی به هیڅکله پر یوه نفر اتفاق ونه کړي او دا کار به د مسلمانانو په منځ کې همیشنۍ فتنه پاته شي نو ځکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه راوغوښتی او د هغه څخه یې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې پوښتنه وکړه عبدالرحمن ابن عوف رغدی الله تعالی عنه ورته وویل، یا خلیفة رسول الله! څومره چې ستا د عمر په باره کې فکر او ګمان دی، عمر تر هغه ښه او بهتر دی. مګر په ده کې څه غلظت او شدت پروت دی. ابوبکر صدیق رغدی الله تعالی عنه ورته وویل، د د ده دغه شدت او غلظت په دې سبب دی چې دی ما نرم او حلیم وینې نو شدت کوي. که امر او خلافت ده ته ورپاته شي د دغه شدته څخه چې دی یې اوس کوي ډېر به پرېږدي. او ویل یا ابا محمد ما دی تجربه کړی دی که زه پر یوه چا په قهر شوم، دی مې د هغه څخه را راضي کوي. که چا ته نرم شوم، دی شدت را ښکاره کوي. او بیا یې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ته وویل، دغه حال پټ درسره وساته، چا ته څه مه وایه. هغه ویل، ښه دی. بیا یې عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه راوغوښتی او هغه ته یې وویل، یا ابا عبدالله! عمر ابن الخطاب څنګه سړی دی؟ د هغه حال راته ووایه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وویل، ته تر ما ډېر په خبر یې یا خلیفة رسول الله. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، بیا هم د هغه په باره کې ستا رأیه څه ده؟ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وویل، زما په پوهه څونه ښه والی چې د عمر رغضی الله تعالی عنه په د باندنی او ظاهری حالت کې دی دننه تر دغه حال نور هم ښه او بهتر دی او په موږ کې د ده په مثل څوک نشته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل رحمک الله یا ابا عبدالله دغه زما خبرې د چا سره مه بیانوه عثمان رضی الله تعالی عنه وویل ښه دی داسې به وکم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا هم ورته وویل، که ده خلافت نه کړ قبول او پرېښاوه تر تا به نه شم تېر او زه نه یم خبر، ښايي هغه یې پرېږدي او د ده لپاره خیر هم دا دی چې ستاسې د کارو څخه د هیڅ شي ذمه وانخلي. حتی زما د خپل ځان لپاره دا خوښه وه چې ستاسې د کارو څخه فارغه وای او زه د هغو کسانو څخه وای چې پخوا لا تېر شوي یا وفات شوي دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې د دغو دوو جلیل القدره اصحاب کرامو په مشوره کفایت ونه کړ بلکې په دغه موضوع محترمو وروڼو! څرنګه چې فیته پای ته ورسېده، زموږ پاته بحث به په راتلونکې پنځمه فیته کې واورئ ان شاء الله تعالی وما توفیقی الا بالله وهو السمیع العلیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه واهل بيته اجمعين والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته محترمو وروڼو ستاسې څخه د دعا اميد لرم هيله ده چې هميشه او زړه د اخلاصه دعا راته وکړئ.